تبید ممکن شي کم جواب ممکن وي هغه پکې دی یا د دې وجنا چې دا تا اورېدې نشي هغه خبر جواب خطرناک دی یې زوینس د پلار نه مطالعه وي تاویل کې وسره او یو رقم د نشو با جماعت یا خو سلام یا ابانا یوسف خو دوس کوي سوي یا خو وته بچي سره اطلارا دا زمر نه دي ما ته ډېر خواږي دوس کان ما ولېږي ایا خو بدن مبارک تر او دایم خو فوج دو رضا حاضر شي یا ته تور کو ویلېږي چې وتل یو به وي راي کومه زیرو ابل به مال راته زیرو چې پتنګ شو مې رته پس ما کې اخلاص کو او دشمنی ښکار کړه خبر یو تړي سخت یو کړی واه بل چې کله په یو دشمن کې ورورا ما غوړ خبر ورته فلما پکنا لما جارينا يا ابتا لا رك تاولي يوسف لرا اورم سو ته څوکړو ته به خفه کړی او ته به جواب یا پلارا څنګه ستاسو وعده کړو به هغه څنګه استا وسیت ځای کړو او بجل به ولي روبي بس مکه اخلاص کو بیا کو سنکیناستو اراده قتل یوسف ته مکه وروړه ما موجنا وی د راحیل زویا مور د راحیل ده ته خو د خوبونو خاوند دی خوب د وینا ته خلاص کړم سټ ویل تا کو یهودا ته आवाज کو او اتق الله فیا دا الله نه ویل ما پاره کی پرې دا زما لپاره رحمت تو خطر ہے دا شخص روان دے دے مقدس تے ویل مشما او روایت په کیفیت القاکی و مقالا دیو دی وقد تزمت ما یله الصخر دوما خفیفه کی چې کانه بپوشي لكن ليس فيها ما له سند يعول دي سند په دې شي په اعتماد کوي او کړی دي استي شي دي شي بیا څه شي نو بسول او حينا اليه من وحي وکړل که پیغمبر خو صفا شو په کوالي کې نو که پیغمبر نه نو دا وحي نه مراد الهام شو مونږ ته القاء غلط نبي انهم تبخبر ايدي بامرهم د دې پرې کار دا وته الله خوش خبري ورکړي چې خلاصي جوړه دي مصیبت نه او دي به خبر نه وي روان خبره برازي دی براول دلته بیا په کوی کې بیا په بیا خرشي بیا بلاسي مصر ته بیا بلاسي کور کې الته په بیا ورسره شي اکور علی مهربان شي فرمان دی الزام ولا ګور شي د الزام نه پس په جیل تلاشي د جیل نه پس بیا په جیل کې دوه کسان خوبونه دي یو بل شان خوب نه ګابل دا له تعبیر وو کې ته وایي چې بادشاہ ته وینا وکا زموږ د جیل کې سره له تحقیقات وکا هغه جلال دا خوب یې شو زماره په بادشاہ خوب لیدو د بادشاہ په خوب کې خبر راغله بادشاہ د خوب تعبیر وایي خپل جګړه ته وایي اسمبلی ته وایي اسمبلی حال والا ته وایي دا ابن خوب ته وایي نه یو سره وي پرې جیل کې سره وي اق سره یوسف یصدیق افتنا فی سبع قرات سیمان یقولون سبع نجاب وسبع سنبلات خضر وخرع ابسار بادشاہ خو دې بادشاہ په تعبیر وکړ چې تعبیر وکړو بادشاہ ته وایي په خپل راولا بادشاہ چې لاس په خپل راولا وایي چې نه په مومن په الزامات نو ما تحقیق وکړ تحقیقات یو شو خو ویل چې نه بغیر سیل دا مشي دا خبره ټیک نه موږ غلطه ویلو راوستو بیا په کراغه بادشاہ سره کېناستو ان غلدینا مسلم امین قال ابن الاخذين ارس اني حفيظ عليم او دا غي نفس وقحت راضي فمثل کې مرادي په دنیا کې مرادي او يعقوب عليه السلام زامن باندې هم قحت راضي انت بل غنم جوار وربش د رسول پر راضي جاج بکري او سامان برکور نواري لا بشي دوی په جندل اړین پیدا د زکو پیژندل چې دغه په خپل حالت کې نه پاتې شوی او هغه په خپل حالت کې مشران دي او هغه په دې کې اکل راځي چې ها ماشوم چې موږ خرڅ کړو او هغه لار شو نه بادشاہ څنګه شو مشر څنګه جوړ شو دا نه ممکن خبر دي نه لري په دې کې مرسي اصله کته په خاص نشي سوپ کې لګل په هغه مخ پر دا خبره غلط او بار تقدیر داغی نفس بیا لارل بیا یو غور پاتې کو دا یو نو بیا بل بیا پسې درې ورس یو دوا درې دا نه پس اجازه شو یوسف علی السلام ته خپل ځان کار هغه ته تاسو خبر نه د بنیامین سره څه کړی ما سره څه کړی و انک لام ته یوسف قال یوسف هذا اخي قد من الله عليه دا نه پس پلار خبر شو بیا څنګه راوستو دی یو د څه روان ده ټول به خبر شي لتنبئ انهم بامر هذا تب خبر کې دی را په حال د دې مشه ده دي او دې خبر نه لکه چې په منځ کې بس تاسو هر کله کې بدل پر استاب ولې مرتبه وي او داغي وهم کې هم دا راځي او دې په خپل حالت باندې سو کې راي ها او داغي په منځ کې دولس کال دي سو کو تلس کال دي سو ولس کال دي سو زیات او کم دي وجاهم ابا وجاهم ابا راغ فلات اباهم فلا خپل تا اشاء عند زوال ما خام نه پس ما خام نه وستو ما سوتن چوته ویل شي دته اشاء وي يكون جلل په دې وخت ویل ځکه د خلکو مخکې سره د فلورانیه صبر لري غلط خبره کوي چې بد کوي ځان نو تاسو یې راشي نو بس یا ابا امیا دا خذ فعقل پیری جای هغه جای یوسف یو خد یوسف ابا مشان یکو دی خلګه چې جای په دې پوښوي و یا مش لا یصدق باقی ما دی خو یوسف لدین پس باندې تصدیق نه کوي اگر کتاب الله دی یوسف سره څنګه نو پسو دا خبره قال يا ابانا وای کنه کله کله سره راشي پیسې را تر نشته او ډوډۍ او بجاش او کله مقدمه راشي ته خبر وشو او دو بجای او خبر وګوره بس دي تحقیقات کوي بس وي دلته وی دا ویني د چیلې وی کمی چې ورکه کړکړه دی کما ویني عباس بیا وی وی نو سخو یوسوی ز قطاده وی هغه غل لکړه چې پلا تراوستو په پری خود دار نه خلیش په خور ما را بیا سره نادي ولا زپ دا درنده ډیر به خبرو کمی چې دی وستو او جامي بیا وګړي اعتماد کلیو مصیبت احلى من هذا اکل ابني ولا مخلا لقميص دا صبر كون کې شرم دلري چې کبلت خوري او جامې نشته بعد تقدیر په دې وخت مولانا شبیر احمد عثماني په دې وخت کې وایي درو ګوره حافظه نه واسدو دا درو وایي کی یاداشت نه نو کمیس ته خیال نه چې کمیس خورو موت دی سور خو دوی نه دی شلې درې خو نه پکا خدا چې کمیس مشلوله کنه وی درو ګوره حافظه نه واسدو ته دروغ دا غي عادت خراب خو شي نو دروغ باندې خبره جوړه ته په خپل بوې کې تنچل شي دا کیږي چې موږ کوم غوسو د یوسف علی السلام نو پیغمبران روي وارست کوی ته واچو او ال ترسته وکړه دا خبره تاسو ولي لیکن خلق نه وي خو شي کا دلته خبره کوم چې بل پټو کوم یو زمانہ وا یو مولا سی دیو چې ما د جمعې په باندې کې ذکر کوما چې مقتدیان نه یریږم نبل مولا وته وی چې د ایمان ځای یې دا وایي نه په غلط کار کوي لکه نه ګور شمول علی السلام پیغمبر دی او بت ته سجده بادشاہ دی نه کړی دا بیا دا زه شرګر ته نه نه راغلی مخه دا نو سید چې اول کال نه کړم د شیرګر د محتمل صاحب د پلار پیرو او هغه پلی پیره غزوی چې و پیر عمر دی کنه د ګمبت صاحب ته وای د تنګي او دا غزوی و نه غوړي چې خاطر مولا چې دا خبرې کړې دي د صحابي او صحابي هغه کافر ته چې توبه نه کوي وجب وایي اوس هغه صاحب په موږ پسې راغی چې ته تصاویر خو وشو کنه دا هغه دلو سره زوی راغی مشرګه مو تنشته وای نه په ماته شو زي ما مولانا عبد الودود دی لا په لار په سایکل روان او په سایکل کې دا دلار ده کنه شیرګن شو دا زړه تنګي نو سایکل نو ورسېد دا پکې راو دا پنځمه د شنشلې دلیم دا خپل پر سیدلیم دا زه چې غل له غونډې کې راستم یو ستنې خواته او د دکی صاحب یې ته چې هغه د دیوبند علماو د ضلع پېښور امیر دی مولانا عزیز الرحمن دا چې د شملې دا دومره او دا جوبه سپینه وسره چترالې او د خسته غونډې پېښن معنا ته پیاله ډکې وسکی او دا خاتم ولیکو چې شمول علی السلام د پلان کې کتاب باندې متنزل خو باندې خلق راځي زما ورغه نو مور ته پیغمبر خو پیغمبرین قبل او د پیغمبرین بعد د کفر نه او د بت تسجیل منظم دا څنګه دا خبره ته کوي دا اوس وایي چې موضوع څه نه مانی په خپل دا خبره کوي نه ښه اوس هغه ته چل دا خلاصه ته نه نو شمول پیغمبر دی نه او تفسیر جمع نو مدعی ته اوس خبر بدلی ما من اذا ترکا ترکا دې چا ته نه ولې څوک نه ولې نو باچا ته خپل په سره د خپل دا داوا په سره ستې چې په دې سوچ کوم چې راستې چې کنه زما یو مرګ پټ مات پړې وخت وي چې خلک نه پدې نه ما نه تاسو کو چې دا اذا سره پر وی اذا راضی د گذشته زمانه د پاره مې ښا کافیه خو دې نه ویلې نو حمید په دې نه کتل کنه چې اذا د ماضی لپاره کړم مستقبل لپاره نو هغه اعتراض و اذا جاء رسول الله جاء ماضی نه ما آمد ماضی به معنی مضارع چم د جان خبر نه اذا جاء مطلب دا و چې راغلی راضی کچر راشي سړي ولې هیبت راځي ولې په هیبت راځي عبد الودود باچا سے ورته وی دا غنو کران یی په ملا ولا ډابې ورکړي او لا و شرمې کتابون دی پاتې شملم دا پیدا لا ولا چې لا شنو الته داور دایره کړل یو دغه اسسټنټ کمشنر او پچان سره دی چې دی وایي چې دوی خړې نو اخته دي اوس خبره بلا نو چا چې فیصله کړو هغه فیصله کړې شي نو کوله د ارشد صادق سبو غلام جیلانی او هغه دغه چې د د تنګي یا د ګمبت هغه بیا چې چو هغه باندې دوه جیل یو میاش پکې دا خپل بیا پکې مننه بیا دوباره فیصله شو بیا فیصله بیا بحث کوو زه د لوګ سره روان نه او د لوګ سره نشتی قطب الدین سره د مولانا عبد السلام وګه غلا کړی د پارکینګ کې ناسو د لوګ بچا خلک راځي او سجي او تکي پراټي او راوړي او ناس یو ځا اړ ناس نو ما یې مرګي ته وی پراټي دی خو چینو دیس کی چرګان دی خو اوس کوم ناګری په موږ او شوي نو هغه چرګ او پراټي شو اخسي حال دې ساده خپل نو دې مې چې زه مخکې په وانه نه ما به چې ګور څنګه حالات نه خبر شي او زه خپل په دې مخه کې ګوي چې زما یې مر او زه به قرار نکوم څه پکې نو بیا ما سپخین ما سپخینو دې چې مناظره بیا سو لارو من دی نو البته د هادي زړه صادق ته چې څنګه ده ضرور هغه په سره ورولم څنګه چې دغه سره اوس مسلمان دی چې ونه چې څنګه کافر اوس مسلمان دی منتسب دی مناظره ختم پوخانی د چا په نقل خبره کوم دا صادق صاحب د لغه شو د دې جارو ولا چې دې مخ کې کته وسیدو د شیرګن نکوس هغه وچر په قران آیات له دا دی ویلي چې الله په رسول صلی الله علیه وسلم په وینو درو باندې وینو درو جنې وي او وینا چې اصحاب د هغه درو ته وینو درو ته نه ویلا او دا وینا اې دا اوس هغه ویني دروغ دي او دا خلک ویخه دا ته دروغ ویل شي نو دای په کې مبالغه تم شو نو بیا توازن په سلوک شو چې دا ثابت شي او دا کې موصله شنه جارو تراوي دا په دقت کې مان دي چې دومره ټکی دی ویلې د پیغمبرانو علیهم السلام دی دا ځاوني پیغمبران دي او پیغمبران دروغ ویلې به شي راتلون کو دی نو یوسف په کوم استغمان به دمین په ویلو باندې کذبین چې هغه دروغ دي کذب او دې دروغ څه کوي مبالغتن صاحبان دروغ جن دي نو موږ دې دروغ جن وایو دلته پکې شای او شرک شي افیز والا عزادکم من مناتکم وما في كتاب الله ان يحرم الفضل وفي ان فضل قدرتنا مكانه وهن به جود وانتم انتم به بخل ان عين مستر حمل کول تبي به خود خلق ما عندي خيرات وکي او په کتاب الله کې دا مسله چې فضل بندول حرام دي فصبر جمیل زما کار سره صبر جمیل دی چې بنی آدم ته شکایت نه کوم صبر تفی په دی وما او شکایت به الله تکوم انما اشکو بسی وحمد الله والله المستعان او دا الله نه ما خود له کې شو والله المستعان ولا المستعان معنی دا چاري سره مزه کوي دا مستعان سي دا مو دغه دی دا صيغه مفعول لها یو مولا سره مبارکي نشه ورسته وی دا الله په صفت کې څه شی دی استعانت د الله صفت دی او عون د بنی آدم صفت دی دینا په نقل د مولانا عبد الرحیم ناقلا نغه په راوی دی او زه نقل کوم وی استعانت د الله صفت دی د بل نه مدد خدل د الله صفت دی او بل سره مدد کول دا د بنی آدم صفت دی والله فی عون العبد اوس سره چې ګډي ول شو بس سره کې څه وایي والله المستعان د الله او خدای شي علامه تسلیم غږ تاسو بیانوي چې د دې معنا استعان ده على كذب طلب سبحانه چې دا دلو دلو کارش کارش واسرو پټ دی قافله دی لغلا دا چې کوم په کوی راوړل دی پټ کړ خپل مرګرونه نزاعتن په داس حالت کې چې وای ګرځاو سامان د تجارت وو نو څوک اثر راځي چاته دی قافله چې ورغلی یریتا او دا چا نه پټ کړ خپل مرګرونه چا پکې نه واسرو پټ کړو د ولود یوسف علی السلام دلرا او یې ګرځاو سامان دې دا هم غلامو هم د تخت درې دل تراغله دې نو دی پټ کړو اخو امره وکرم دې په البير وقال سيد قابته د قولنا اهل الماء ان دې هم قال تتلو لو بو علا کسرال تفوتو هم تراواسو اسو ګل عبد شان بخ نقصان تم ویل شي حرام تم ویل هغه سمن سری حرام یا نکم او دراهم روپی دی ما دو تر شمیر کرشی دیر زیاد تنی دی سو کوئی شل روپی دی سو پا کلاوی سی دیرش وقید سلاسین سلاسین و حلتون علی وکانو دی پیه پا یوسف کی من الزاهدین بیمینی کدی خرسون کو تخکارا کئی یوسف تا ناوی خرسون دی اخلو رکور واری فاشتراه بذلك العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكها وقيل خان خباز وارث عزيز مصر القرآن بدل لكن دلته يوسف ذو الخل ولو او کتاب د پیاد وی نظامی شته منصوب ده لكن نمبر شته کسی وای چې دا دیني چوره د بادشاہ لو زلیخا ته کرایلو ته خوب ویلو په خوب کینی یو خسته غوندې حالت دی دا په میان شو خوب کې بیا بیا خرابې دو خرابې دو خرابې دو بیا چې چا تاسو کو دی بهالم نه وی زمانه خو د حیا یو دایي وو نه راغی تاسو کو یو ځان خو دې فکرو هغه وته چې ولک دی او هغه څوک دې تاسو کو کم ځای سره دی وی عادي دې سره دی نو عادي دې سره په سوال جواب بادشاہ کو ته دې یې نه پلا چې دا جینې واده کړ واده وشو پلا یو من روان دي په قافله روان دم دي دا ډولې څه تکړه ډولې یو طرف کې کتل او سره خپل دا خپل بیا خبر شو بلال ته بوسه دا او خپه خو بیا د غالي دې سره د غالي په بیا واسه بلا پیدا نه پیدا شوی دا دې دې دا ټول کثیر دي ټول کتابونه ډېر کثیر که تاسو سکندرنامه کتلې وکړه د سلطان سکندر کیسه نو نظامی سی بواری چې کرمان تفوس کې چې قصه راته وکا او صحیح خبر وکا خو یو دغری پاڼو کې ته قصه وکا اگر ته ما ته کتاب ولیکم کتاب خو بس ویم کړ ها ما خاصه خو وای ایجاد پر کوي بعد تقدیر په دې قصو کې دې شي نو دا واسطه الذي كان على خزائن سره د بادشاہ په خزائن سو کوی نه د بادشاہ ډوړې په خون کې سو کوی شراب والا او دواب والا سو کوی قیف خانی مشر والا اول معاول اول اول دا چې د خزائن د مصر وزیر خزانه وقال اسلام مصر ویل غسری چې دا غسر د مصر دلته مسعود ته حواله ورکړي سید مسعود حاکم صاحب جماعت او خياران غره افر سنت درې کسان عزیز مصر په یوسف کې او خيارتیا خبر معلومه کړي نو کله دا ویل او هغه خلک چې موسی علیه السلام تلغلی و خپل ته فلارا استاجر هو ان خیر مستاجر تر قبیله می بل ابو بکر چې کوم وخت کې مشرکا د ځان نفسو عمر ابو بکر صدیق یو خط لیکلو په خط کې لیکلي زمانه پس په مشر څوک وي عمر او دا خط ته عثمان ته ویل په دې وخت کې لیکن په دې وخت کې د حضرت ابو بکر صدیق په ذهن غائب شو نو د پکې ویل کا او دلته عثمان ته یو سره ویل کنه او ته عثمان یو ته یو خدای او دغه شو نو چې په هوښ کې راځي سودی ویل کو عثمان ویل خلیفہ بیا بری خلق وګرځاو دی خط کی سوک نکلے شوی دے نامزد شوی دے اختمانی او زیم منم بل اگر که عمر وی دا پکرا او طلحه بن عبد الله ته په عمر عمر مشرکه دا دومره سخت دی شرایط مشرکه ته په خپل جواب څنګه ورکه او ته ما په عمر یې ما په الله یې ما په خپل ذهن کې د دغه زیات ورته کوم دلې ما په الله مې راو ما ته یاد بار تقدیر عبد الله بن مسعود افر سنات ثلاثه دا خدای مخلاو خدای لا کړی وقال اشتراب مصر او غبل خدا چې یا پلان مزدوری کا یا بر ساجد ان خیر مساجد او یو ابو بکر صدیق دی د عمر مبارک په فیصله کړو نو پر سنت او خيار کړي د علامات المعلومات چې کینو غدا وکړه کما کنا یوسف فی الارض دق فی قرار او یوسف علیہ السلام جعلنا له فی مکان مکنتا فلیکو اثبتو فی دغه څنګه قرار کړو یوسف له پرځما کوي د مختلفو فائدو لپاره ولعلم من تعویل الحديث او لپاره چې تعلیم کو ته تعبیر د حکم او تمکین مراد د حدیث په ذهن کې کیناو مرتبه ولا وکړه دې پتا درون پوری او الله زورور دې په خپل کاروبار باندې الله غالب دی لكن اکثر خلق نه پوهیږي چې خبره وسکی شي په ما يكون ذونه زامن چې ان لهم لا مش خلق لا خيار له چې زامن هم اختیار دي وان لهم ذلك كم ليت دي وان الامر كله لله ولما بلغ اشده هر کته ورسېدو يوسف عليه السلام خپل په خوان د عمر سو کوی ځوان سو سو کوی د دې شو سلوي تو کال مکه شو مختلف اقوال دي سو کوی سلوي کال شو او دلته په کې چې سلوي انسان يقف جسمه نو ذا بلغه ذلك چې اته سیف تور سیږي نو بیا پکې مضبوط شي او قوا مضبوط شي او چې سلو تور شي عقل برا زي المرء في الرعي ولم يكن له دون ما هو حياء لا ستر سي سلو کال عمر او د خواهشات او خلاف دی قلاري جنا فداحو پریدا اسانته کومه راځه الذي مضى وان جرى صوب الحياه له اگر کله هغه حال دی خشتل بجن کې خو ته پرې هوښ لا فائق قابل اعتبار نه آتینا حکمتا حکما حکمت دا شرع په جبه کې هغه علم نافع چې مؤید بالعمل وي ناغه ته وي او عمل چې د علم خلاف هغه قمقلتوب ویل شي علما او فوها د خوبونو اسو د حکم نه حکمت مراد پیغمبر دا او د قسم جزا ورکو خ عمل کول وراوت التي في بيتها مطالبه وکړه د تنه هغه څوک چې د داغه پکور کې اوس دا رجوع د الى شرح ما جرا د علی په کور کې شیری هغه څه بیا که مختصر دی ویل او تلخیص کوته نو کله کله مصنف اسم موصول راځي او دې کې څه مقصد وی چې دا مراوده ډیره اوچته و سجده چا په کور کې وسی کنه نو داغه منهم مسله زیاتې او داغه تمکن او مقام دل دل هر څه چې کوي نو کول شي نو چې دا کول شي سره د هغې نه یوسف علی السلام ځان پاک وساتنه پدې کې شو مراوده ډیره مضبوطه او دا مطالبه ډیره مضبوطه وا او هغه په وایل چې هغه پر مراوده کې ډیر مضبوط او دا چا دا لوجه هغه ډیره مضبوطه وا او بیا سره دا نه ځان وساتنه پدې کې څوک وي پورا پاک د امانی دا د یوسف علی السلام سوکوی د دې مطلب دا د مراوده ډیره مضبوطه ده سوکوی د مراوده چې د سو مطالبه کې هغه ډیر مضبوط دا ټول خبرې مراوده لو راتلو را د يرودو اذا ذهب وجا زو راځه زو راځه مراد نه مطالبه ده او مطالبه کړه دا هغه زنات د دې په کوټي عن نشید سره مطالبه کړه ځان ده هغه نو ځکه مې دروازې کړې او چا پکې د مغوا قرار کړی دا یو کمره دا دا یې چا پکې بل کمره دا د بل کمرې چا بل کمره دا دا پکې جامي څه نه کړی دا والله اعلم دروازې باندې کړې وقالت لي هيتا راشکنو لک تاتوي ما اسرع دا اسم فعل هيت او لام التبين راشا چاته لک تاتا او دا مسله شوی دا چې رب سره غیر الله ته ویل شي په خاني خبره اوس موږ مطلق بینه مطلق چې رب الله ته وای او رب البيت رب المال دا ویل شي بعض علماء چې رب الله زما خره وسیدو کړل دا الله د حکم خلاف څنګه وکړ ما دا ویل شي شان خدا دې ظالمان نه کامل ولقد حمد به قسم دې چې قص کړو دې په دبا دې وهم بها او قص کړو دو په دې باندې په دې کې اوس مونږه د یو تر په خام ویل شو پس کړه دې په مخالفت باندې چې راځي خو زما خاله هغه ته تو خیر دی خو د بل غای و هم قص کړه دې نجو مثل ضربها وهم بزوجتها او دلته لیکن دلته روح المانی نقل کړي بغوی ته حواله باندې ورخی د کثیر د قاضیات مال الى مخالفها بمقتضى الشریعه مایل شو د طبیعت بشری کې یو سره ځوان سړی دی او ځوان جنې دا رنگدار جنې دا د انسان خوشوقي ته دې پوښتې خو زما مرګین ته تاسو تاسو وې تاسو مخه مخالفت وکړي خامخه پیغمبر پسینو کې دا خبره کړې شي چې دا فعاله نو مې تاسو ته تاسو لستري نه زبته تاسو وې پوښتې نو په دې وخت کې ما دارو ټول باندې او دا ابن کثیر دا تخیمه او ناقل بغوی عن بعض اهل التحقیق دا هم خیمه او چې کوم وخت کې ترجمه دې ګره زما سره نه کوي بل دې کوي نو بیا بلا من دا وه او ما ته بس پکې سپوري وای خامہ خاطی ول د پیغمبر په اړه کې دا خبرې کوي نو زه بس وګورم مبارک بس دا ما مبارک مبارک سے خود ابن کثیر مبارک بس نو وای ابن له پوښوي نو سو کوي اشاره کوله ځان ته کنه تاسو په دې چل نه پوهیږئ نو زه به څه ووایم ولقد همت به اختلفا اقوى الناس وقد روي نباس ومجاهدين وسائل الجبر فائف السلف في ذلك ما رب جيد وغيره دام دا یو چې هم کړی دی او قصد کړی دی او دلته راځي روح المانی والا وی دا هم اختیاري نه مال الهام راکاته ده مختلف طبيعه البشريه لکه روزدار چې روزي نشي په کار مورس کې او یې خنګوي نو مله نه کیږي نو چې د کتل سنې د یا خیال چې پیغمبران چې وي د دې خواخ شوی نه خواخ دې شوق کیږي خود الله حکم ته ګوري نو ورته نشي یخي دې دې خو دې تګه شي خود الله حکم نه چې مسکلین مسکلین الثواب په دې کې دی حدیث دی ښه یو سره چې قصد ګناه وکړي روان شي پسې او د الله د لري فریدي نو الله په کوئی دا ګناه زما د نه کوي د لغته مرتبه ورته اکنه بل څه خبر کوم ما استاد محترم سید حبیب شاه ته دا کتاب ته کوم هغه وی دا بنگالیان چې په قران او عربی سم په سبق من خنه کوي دا څه مطلب نور جوابونه شو هم بزرگها وهم بزوجيتها اما کې هم ته معلوم دي مراتب القصد خمسون حاجس ذكروا فخاتم حديث النفس فاستمعا يلي هم فعزم كلها رجعت سوى الاخير في داري هم غير اختياري دي ده حضرت يوسف عليه السلام هم اختياري دي دي اختيار او داري هم سده اختياري دا پکې ونه شو ذالک لا یکادو يدخل تحت التکلیف لا نو علی السلام قد لا اصلا اختیاری جن زما راي دا دا نور پکې دی وای چاوي دا لولا پکې شرط دی او هم بیا جزاء لولا ان را هم بیا نو دا الله برهان دې درې نو دا هم دې کړې په پاره باندې نحویان اعتراض کوي بعض خلک وایي چې شرط مخکې راځي او جزاء او استیطاع جزاء مخکې کړه بعض خلاف پوښ دا جزاء نشو او بعض یې جوړې شي او جوړې شي خلاف شو او چې نشي جوړې دي نو دا دالا جزاء شو جزاء محبوب شو او دا هم د برهان درمه د دلایل د توحید دلایل د حرمت تبت خیلی ان الابدال على تحريم محمد دې کوم هم کړی دا شي وکذا الالتفات دې التفات موږ چې نیاتیو وي ولقد همت به دا کلام راکا او لو را رابو هن هم به هان ودا ودا خبر دې نیاتیو خلک دا د احیان خلاف د نور روان دي پسې روان دي پسې روان دي پسې لوګ دا ته او خدق تا چې تماوي زماره يم تکړه ها پاتې شي وی خبري هغه قابل اعتماد کذالک هم دغه شانتي نسبان شو مونږه د واپس کړو د دې لپاره چې دوی کو ځانه بد کړی بد بل پحشا او ګندګي او انه من عباد المخلصین دې د بندګانو مخلص کو چا په کې دا ملي چې بس خاله ورغلې دی او پرتګ سپړدلې دی او په دې وخت یوسف علی السلام ورغی دې دې کسي پاره سخت کړی او دا روح المانی چې لوی بحث کړی دا ټول خبري غلطي دي او که څه پرې شرط شي وي نو پیغمبران سره معمول غونډه خو دې شین الله تعالی کې دایي توبه او دنه توبه ذکر کړین دا دا ټول څه شي دا دې دغه خبره انه من عباد المخلصین ومخکې چې ما تاسو ته عصمت څه ویل شي طاقت د ګناه نه نه جدا ترجمه کې نه دی دا طاقت شته نه لیکن د عصمت معنا مخکې ما یو تاسو وایي طاقت د ګناه شته خو نه ګناه هم ته نه هیڅ جزا نشته الا سنا هیڅ جزا نشته دي څه جزا دي هیڅ نشته دي مګر چې جیل تواس ورشي یا عذاب درناک یوسف علیہ السلام مجبورا جواب بس ورکړي نو چې نه کوي نو صفائی نه دي قال هي راودتي دي زمانه مطالبه عن نفسي د نفس زمانه زپ ستلې نه ما وشهد شاهد گواہی کو گوا من اهلها د اهل د خدای لا اشتبار دی دا خپل څه ګټر زوی دی څه مرسه او په دې کې بحث دی چې آیا ورکه دی کله بالغ دی په دې کې تفصیل او دواړه اقوال شته دی ښا څه کوئی بالغ دی څه کوئی نابالغ دی کله ته قمیص د شې دی د مخې فصدقت نه ورشي ځکه دی با مطالبه کوي د شي دا کوي کار خبره اگر دا به یقین دی علامات اکه معصوم خو دغه صفات او دې په دروغجنی په داوا کې چې ما مت د جماعت متمانه مطالبه کړه اکه خمیس کې د شان نو کذبت خذب دروغ او دې درشتي نو شهير شاهد او قائل دايوي فلما رأى قميصه قد من لو قميص شان قال انه داش دې دل چې من کې دې کو نه تدبیر تاسو دې دا تاسو مطالبه ده ان كيدكن عظيم بشك تدبیر د خزو ډیر غټ دی التقو واعلق بالقلب تاسو دې ونسو ولعظم کې النساء ابلیس لګیدل دا د خپل ځان لپاره دامو اخلي حدیث کې راځي حبایل الشیطان پاتې شو دا خبره ان کید کن عظیم دا خو تقدیر د څلور بل صفات باندې او ان کید شیطان دی په شیطان تقدیر د دین هم کم دی دا الله په نسبت یوسف او یوسف انا هذا مخواله او د دې خبره نه خبره پټه کا چاته مو آیا او خلته وي واستغفر ذنبك بخش غوار بخل عمل لفرا انك بشك تون الخاتم تفخطاي تا غير کار کې خطا کار شروع کړي نو دې چا پیدا شوی دی د هغې نه په اعتبار د محبت دا ځای ولې چې ګیر کړی دی قد شغفا پټ زمیر اچا ته یوسف ته پرده شوی دی د یوسف د پرده خړی د جهاد د محبت نو محبت ته یوسف د دې د نفس ګیر کړی دی ایمان راها موږ یې دلته په ځان کې مبین چې واځو فلما سمعت شعور بمكرهن داغي په مکر چې ما خلاف خلاصي ولا شو غیبتونه کوي نه کار خبره پس کوي ویلې ګرځي ته سوال جواب وکړو یو قسم خیله راځي چې راشي ادا چې وګورئ چې څنګه ده زه په دې ځای سم تاسو ورسي وعده تیار کړم داغي په متکئن د تکیا شي وقل لي حاج الله فاقد الله لرا حاشا لله واذا حرف ورشد فار استثناء والتنزيه مع ثم نقل وجه الاسم لما انت الاول سو استثناء وتنزيه وسنه تنزيه فاقد الله لرا الله د دین پاک لفظ د تمره دا خړې پاک دی نو دغه الله لرا پاک دی مطلب لکه څنګه چې الله پاک دی دغه دې پاک دی الله پاک ما هذا بشر دا خو بني آدم نه دی دغه بني آدم نه دی ان هذا الا ملک مگر فرشتہ کریم ډیر عزت شریف کثیر المحاسن دومره خسته عادت دار چې خسته خو فرشتي دي دې وجنون خاطره دي او پلان کې خالص پیره دي یو مقصد خدا سو خالص او ذهب غیر واحد چې غرض پکې تنظیم او معلومیه مولا شبیر احمد صاحب دار رسول وې دې پاک دامن دې دې هر توجه نه کوي دې ته فرشتو دې صفات لري نو قال دا په ذالک بارک به تاسو مولا مکرم د مبارک چې تاسو محبت ساتي غلام دا محبت کې ولقد راوت قسم دې چې ما دې مطالبه عن نفسي دا ځان نه او شم بعد دې خبرنا چې عمل د خپل علم نه کوي لأن من لا جدوال علمي او دې غیر عالم برابر فاستجاب له ربه قبول کړه هغه ته رب ته وسره من کې دهونو وایره دا تفصیل دي چې الله سميع عليم ثم بدل دې احکام دې لپاره پس نه چې وایي وی لحد قدرت صفائل نبداله بڑا د بادشاہ نه قرار دی یې ډورې په خون کې دی او بلې شراب ډورون کې دی دوه چې په پیسې لکړه راځي ول پیسې د بادشاہ مرګ نه ظاهر دا واته وي نو دې بخلاصي دا یو په چولي او بل بلې چولي شرابي نه چولي قال حد ما يقول شرابي نو بنو دي اني اراني اصل خمرات فينما زاد مشهور مشهور والله اعلم نو نو نه پکې دي زه او چې کوم په سر باندې ډوړای مرغان یې له ډوړې خو غایت اني اخذ من متقين ورګ د بادشاہ د پتهنه مرغا په سر زما درې ټوکرې دی باګه ډوړې دي مرغان ته خوري د پورته نه ډوړې خو پیژن نبئنا بتاویل خبر هو باندې مونږ تاګو د خو عمل کوو نه دې په دې جیل کې په دې خسته خو باندې مشهور او خلق بدل صفات کاو تعریف وکاو رضی وجه لما تهاجس بالاذن وجد فيها قواما داري امید نو خطر شي بلاګان مصیبت لري غم شو به خوشاله شي سوا کوي ثواب درکړي شي دا نه پس یا پتا الله دې پتا برکت واچي دي قال ولا يكيد مطعم تاسو خو نه ترزقان تاسو درکې دي شي لکه دا عادم تعبیر د ګرمي په دوس وجې ما ډوړې راځي په یو بجې راځي اغا ډوړې بدل راځي الا رب ما به تعبیر زما ګر زما خبره تاسو په تعبیر خوب باندې خو خا دا کوم چې راځي خپکه کوم نو دا د کوم جنس دا خبرې کوي دلته وی وقت ادمج فيه ان وصف العالم سهول ينتفي به ولا يعلم په دې مان کې خبر دم نه کوي په دې کويږي چې په دې وخت کې خبرې اثر کوي نو عالم ځان صفت کوي زه به دا کار وکم په تل کې وخت نه مخې ښه او ډاکټر صاحب چې وی لغه کداوت ور کوي یا سره جوړ کړه طبيب وي عالم وي دا خبر ډېر خاص تر کوي په دې وخت پوه شو چې اوس خلک ماته محتاج شوي دي اوس په خبره کا اوس پکار دي نو قیام او ذالکما دا خبره مما علمني ربي دا ما ته زما رب تعلیم کړی دی او یاو تعالی کشف کړی شي او دا ولي کړی اني ترک ځکه چې ما کفر په خو دی ما پر خو طریقه دی قوم چې یقین دې په الله باندې او دې اخرت انکاریان او بیا لا څنګه چې اصل نه پاره شو تبعت او تابعین طریقه د ابراهیم او د اسحاق او یعقوب دا یو ملي لیکل دی یو مبیا لیکل شو او درې مې بیا تاسو دا ملت شو ما کان لنا دی پکار مونږ لره مصحاب او استقامه مونږ د پاره پیغمبرانو لپاره یا د مسلمانانو لپاره ان شر بالله من شرک پیدا کو الله نسو پیری کې بنی آدم بوت دا د الله احسان دی کومه دی په خلق هم لكن اکثر خلق شکریا نه ادا یا صاحب سینی و د جیل مرګرو یا صاحبیه الجیل اضافه و زرقا توسوان چې کله بی ځای وای په دې وخت کې کوم یا ایه الناس عبدو زید ابن عمرو ابن نفیل بیت الله ته شاکړه او چې کړه او ربا واحدا ام الف ربي ادين اذا تقسمت الامور د یو رب تابع شمه کده غانو کله چې اختیارات تحصیل پلاس کی ترکت الله تول عزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير د چا چا عقل او شعور يم دقه سي کوي زما پشان رب معنا مالک رب معنا معبود رب معنا بادشاہ د سمګي دا خديک عبادت هغه یو زور ور ما تعبدون من دون الله اسمان وی واتکو تاسو سوا دلنا نمکت اسماو اسمانی مسمیات تی بوتان دی په حقیقت کې معلوم غل دا پلان کې دا ودا پلان کې دا نه څه لکه مخکې موږ یو ځل یو پیغمبر بحث کړ تاسو نمونه دي اله حقیقت کې تاسو وایو دا نشته الفاظي خالي ترجمه لا مطابقه بالخارج ځکه چې مستاق نه انداسي تاسو خو دي او اباکم ندي ګل لا په یوه څه لګي هیڅ قسم حجت نشته چې دا بوت عبارت وکا د قبر عبارت وکا او دا پکې نه شریږي وای عزت من نن چې زما څه شي پکې تجدید وته ان الحكم الا لله ما الحكم في شان عبادي الا لله نبي حكم مگر د الله او زه طالبانو ته وند الله دو حکم دي یو ته تکوینی ویل شي یو ته تشریعي ویل شي نو تشریح دا شو او زمونږ اصولیان وایي تلخ درش هوږي شاشین نوال غشو حکم څوک حاکم الله دی او حکم د الله وینا د چې کوه مکوه حکم خطاب الله المتعلق بفعل المقلق اختلاف متخيرا وقع مقدار حکم د چاره د الله ان الحكم لله او بل حکم براشي تقویم یعقوب علیہ السلام یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقه وما اغنى من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت ولا په یو دروازه مور دی په نن ورسه اګوره حکم دا نه اختیارات د خو د بده د جو نازله کول الله دی دا تکلیف شو او دا تسلیم امر الله تعالی دا د دین ثابت الثابت الذي دلت عليه ابراهيم العقليه والنقليه عقل هم داوي نقل هم داوي لكن اختار لكم يا صاحب السن اما هذا اسرار شرعي توينا کې خوني وانا بس چې یو دی دا یو قسم خو عمر کې کار کنه لا دل خبر شي فیس کې ربو خبا خپل مالک تبا شراب دی اتبل وسولې بشي او په خي مرغان د سردار ته ټوکرې دي په سر باندې او دا ټوکرې مرغان لري تخته قضي الامر الذي فرشوا خبره تاسو باندې ته اوس د خوب خبره خلاص شو کوئی اغي دا غت هغه چې سو شي او دا هم د خبره خلاص وقال لي ظن وی دا چې ته ګمان ان منادي دې بچی دي اوس لا صيغه المضارع مبالغه بالدلالات اوس پسې راغله خوشالتیا غواړم چا په کې دا بل هم ویل ان کا ذلک الناجی من خاف قلبی چا په کې دا بل چې یوسف علی السلام په دې کې نه شي ذات تمیات کا الله دې غنو دا په یو خبره ده او زما په دې باندې دا خبره کړم دا اسباب ولم کې دي ذکر درک فلا بستفاد شي یوسف علی السلام په قید خانه کې سو کړ دا دریو تر نه پور نور پاتې بیا راځي ولس کله هغه چې ستاسو د عبادت د شیشه دی مله وسی په قال فتان د کیف رتبه د درای مختلفین سب دا بل ترجمه کوي یوسف علی السلام په دې کې راغو واختار ابو حیان یوسف علی السلام ما قال اشترابی ما قال توسل ذلك الى هدایت الملک او ایمان د بادشاہ سره کتل چې د ډول د حق منظور او دا ستاسو د لاندې ویل بادشاہ انی ارا دینم رأیت قدر ارا اوسم وو غواګان دي سیماین سربه سربه او یاکلون نخل په یو کې ابن کثیر وی غواګان راو غوان تاغین خلق زمکه آبادای په خبره پوه شو نو ځکه ویلې چې غوایان یې دلې په دې کې دا پرې او دا خلک د سیم ول دا وطن کې دا زمکه د غوایو په خکر باندې ولاړه ده یعنی چې خکر نه او غایا نه نو زمکه به څنګه باندې شي نو دا پکې ویل شي دا غوایم پکې راغلو چې دا شانتي وزمن عائد الموسو يسقي ربه خرام لكم یا ایو ملکو اے جرګی خلقو اے اشرافو مما یزن به علم چې په چا من ګمان دی علم دی افتونی کوي تعبیر کې په هوته کې تاسو تعبیر کوي قالوا الغاز احلام پراګاندا خو الغاز د دې قسمه ده دې قسمه ته وایي نو ته موټي وایي یو ته ګیره وایي یو ته موټي تاسو ته ګیره نه دي دا څه ته موږ وایي قوله دا څه نو اضغاث د ذکر جمع ده ذکر یو حصے ته ویل شي او خوا ګډوډ امو خو احلام د سرنا او مان هم ته الله منګه د غلط خبرو عالم دا خلط خبره یا مطلقا د خو عالم ویلا سویت نجامهما وذکر یا سوتا بعد ما فصل زمانی وګینا زه پتا څه خبر کوم پتا یې دې ما ولې تاسو نو یاري ولې ته په صفات خران ټوکا فارسلوه واتا یوسف یوسف یوسف انتهایی رشتیا خبر را څنګه بوسو سب غرا سمان یا کوم شونه نه سب پات او وو دې شنو نو وچ شاید دا وسم خلقتا بعد سو خلقتا لعل من جن پوښتنه وی کرب کوي تزرعون کریبا صيغه د مضارع دا کرب همیشه کوي وکاله پر لپسې چې کوم کټ کوي پرې په خپل وګو کې خرابي کې بډیر نو او ځان د دې خرابي کې مگر لږ د هغه د خوري نه غټ کټ کوي هغه ته پیدا کوي دې د وګو نه کوي راوش په ځان سره مشکلات وکاله سخت خوري د هغه مشکل د سره مگر لږ هغه تاسو جمع کړی زما رب داغی په تقدیر باندې واقف خبر دی عدل توئی اجتحاد سو پانا کی تخم کی واجب وجوب اتقاء لقو کوشش کوا چې د اخلاص عهد او خدای ته ملاو شي بادشاہ کی لغت سره شي خلک وای دا خو هغه دی او دا خو هغه دی او دا نو لا ولله د تهمت لارې بند کړی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقینا الله ورسته باندې د تهمت په دې نه ودی بل حدیث انس وای په مسند ابن سره ورارو یو سره په تیر صفه دی جمعات کې په سم متحقق ودا صفیه د هغه زوجتی د پیغمبر خدای کو تمام ګمان سوی په دا ګمان چې هغه نه کړي شیطان اجری من الاسباب من الانسان مجرد وي زمخشری او خپنه نقاجا مې خطا غوسته او ځلا په زما په جرم کې نکړ شي دا د غور د وجنه په باندې سفرونو کې داسې کړه قال ما فكون سل شان تاسو په فلس مطالعه یوسف نه کول ځان داغه كن نبي حاج الله الله رتاكل ما علمنا جدي كثيرين فارمان من سوء سوري ومن خير عزيز دام حال رسوة الآن إذا وس حسب الحق حق ظاهر سو ما في مطالبة ذانك او دي ورشتني ذلك دا خبر دا بل خبره چې ما وکړه چې دا خزه وینا کوي اعتراف کوي او ما ول اسو کوي نه عزیز مصر نو دا نه وي خزه نو یوسف علی السلام ان دلته پکې څه خبرې دي نو څوک دا وایي څوک دا وایي ان ربي غفور رحيم د دې آیات مبارکه مخکې پرون موږ بل خبره کړې و ذالک لیعلم انی لم اخن فی الغیب ډېر مفسرین دا وایي دا کلام د چا دی دا د یوسف علی السلام کته خبره کومه کې د خدي شروع شوې دي یوسف علی السلام نه وایي صوت د کلام د تقاضا کوي چې دا خبره کوي زه خپل ځان صفائی نه بیان اول نه ځکه چې نفس بشری خامخا حکم ورکړي سړي ته په بدل او په دې وخت کې ابن جرير ابن ابي حاتم لاغین ما سوا دلته وی جباین دي ابو حیان داغه مدد هم کړی او ابن تیمیه رحم الله په دې قائل چې دا کلام د خبرې وما ابرئ نفسي ذالک دا خبر نیولې وکړي صحیح صفائی چې یوسف علی السلام څه غلطی نه و ليعلم چې معلوم یوسف انی لمخنه ما خیانت نه کړ سره بل غیب شاپ شاپ وان الله لا يهدي دا وما اوبر نفسي د خپل نفس صفائی نه کومه لکه ما خواهشات نفسانه کار کړی خو هغه کار نه لري کړی سچي عمل دې نه لري کړی دا دا غي خاص خبر او چې یوسف علی السلام چې وما اوبر نفسي ذالک لیعلم دا دې لپاره وی چې معلوم کړي خاوند د زلیخې یا خاوند راعي انی لمغلوب غیب شما د تر خیانت په شاپ شاپ او الله هدایت نکړي چې د قائم او بیا یو ما وبد نفسي د خپل نفس پاین کوم دا تواضع شو دا دواړه خبرې شته او ذهب الجبائی واستثاره ابو حیان ذلك لمن من كلام ابن العزيز جبائی رسول ابو حیان ما غوړو دغه يعلم يوسف ان لبخل الغيب وقد قيل ان ذلك من كلام يوسف وهذا القول هو الذي حكاه لم يكن جن ولا ابن حاتم سواه 441 يكاسي ليك دا دوره الا ما رحم ربي مگر چې پچا رحم وکړي الا او اسلام قطع شو لكن چې پچا الله رحم وکړي او اسلام متصله ولیکي ایت وجوهات دي دې د دې ما قبل چې کوم نور کلام منفي دی نفس اماره بالسوء نو الا ما رحم ربي دا اسناد شي د دغنا نو په دې کې د الف چې مخکې نه کوي او نه نشري بل دا دا چې دا استثناء په وخت کم وي او مستثنا منه زیات وي نفس صفائی په ټول اوقات کې مگر په سلګ اوقات کې هر یو کې عمله په خمه اصلي دې دا لکن خله استثناء مخاطب او به شکر زما بخون کې دې انتهایی مهربان دی چې په انسان کې کوم خواهشات نفساني راځي د طبيعت په بنیاد هغه معاف کړي وقال ملك قيل بس شقيق من به راتلو کې پاغ باندې استخلصه لنفسي زي خالص کم ځان لپاره نو شي ته جوړ کما خاص کړی شي نو بس دلته په کلام کې صحه وکړه نو فاتو به نو د پدې علم نه څه وایي اجازه راتلل وکړو فلما کلمو او حضرت شیخ ولګي مطلب دې نو کرانو په دې راوستو کې انتظار نه کوي چې خبرو کې واچا وکړه قال ویل ورشا انك اليوم بشك ننت وما بن متين خاوند عزتي امين امانتدار پتا اعتماد دا هو شو اورستو قال جامع الله خدم ارس ویل دا وګړه دما په حاکم په خدام دزمه کمانی ان حفیظ زیاد درو کما دا هغه شان چې حقدار دي او علیم ما واقع کما په تصرفات او طریقو باندې دلته یو قصه می سن نقل کړي یو دا ده چې وفو ود الیه امره بادشاہ خبرون فالجمع السریر وفو ود الیه امره رول مالی نو دې کې اختیارات وته اوس پرل او نوم د بادشاہ نو خبرې ټولې دي اوس دا نه پس بل خبره خلاص شو دغه چې دته مولانا مودي ما اعتراض کاوه په خپل یو ځان سوال چې بادشاہ پیغمبران علیه السلام د ظالم حکمران په ماته کې لو کوي نه کوي بادشاہ قانون بچی کی دا غلط خلکو او دې په حکومت نو کوي د دې وجه جماعت اسلامي د انګريز حکومت کې نوکری کول ناروا کړو د مولانا مجاهد داو خلکو جایز نه لغه جایز نه کړو چې بیا پاکستان جوړ شو او د مقصد قرض مقاصد پاس شو نه راځي چې اوس نوکری په جایز ده د پاکستان هیڅ کوڅ شو د یو مسلمان فاسق مسلمان فاسق نه عقیده یې ټیک عمل خراب یو خبر شو دوی خبره مې تنقل کوي چې د نکاح وسله وشو کوم شو زلت وسوای وايي مسحاق نه کې ابن کثیر ګوره 482 کې پدې ځای وګوره ان کثیر هلک دا بادشاہ قاضي مصر شو د خزاني وزیر هغه شو کو هغه عزیز مصر شو ته کثیر هلک په دغه ورځ په ما باندې نفس غالب شو الا ما رأيت وایي چې د بیا مونږ له عذرا یعنی باکر وا او دا غنه بیا دوم لکم په شو اپراسی اپرائی یا اپراسی سیر سیر طریقه و میشا اور اس الحکم تنی عن وحدین د نکاح په خبره باندې محدثین اعتماد نه کوي مولانا ته دقه خبره کوي د نکاح نه شي او ابن جرير ابن کثیر نه لیکلي د سوي د ابن اسحاق نه دا وهب نه زری خبره نه اسرائیلیات د اسرائیل په تلسل او مولانا ته پکې بل څه خبرې کوي هغه وایي چې قران وایي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وما ذنت امرات نبی قد پودا دی هم یاد کردی نو پا دی بنیاد باندی اغوی نکاح نرشی نو خلق راغلو وی پیان کئی تفسیر نمی تفسیر دانا کما تک تیم دفت ایلو خودر تاسو نقیدی یشی بیا من لگا چی پلان کی جزاک نو ماوی اسرائیلات خبر زال لگی قرآن و حدیث زال لگی پا دی جکی مولانا شبیر احمد بکری چی محدثین پا نکاح باندی اعتماد خبره پوه شو نو دا پکې یو خبره ما په خابو سره ما ویو چې په خابو خابو کې لګړې په هم کوله او دا د کم کال خبرې دي د 59 او په 59 کې د شرګړ متهم سره د اول نه تر اخره پورې زموږ سره په ځما کې ناس دا یو ټکی او د ترجمه په اړه په مولانا سم ما د درګي بازار تر خپلو تقریر لپاره دا دیم یا نو کو شاګرد بار ورته کتاب کې اول سره نو دا پکې ما بار وخت ویلو نو زما مخالف طالب برګل چاته ویلی نو سیرګر صاحب څخه دا خبرې کړې چې ټول د پیغمبرانو یوسف علیه السلام یو ټول پیغمبري نه مني او د یوسف زلیخی باندې کې نکاح نه مني دا یا افواه ورکړه دا خو ځان نه هم زه خو هم د چا خبرې او دا غیر لپاره دلایل داخلش سپورت په خبره قال جلني على ذا الارض ويوغر ما فخذان بس مكمان دي بسر اني حفيظ علي نفدي دي وصو خبري کو وفيه دليل على جواز مثل الانسان نفسه بالحق اذا جهل منه دا دلیل شو سید خپل صفت کوي په حق باندې واقعات کې چې خبرې نامعلومه وي لکه تاسو سند پیش کوي په ځای کې نوکری کوي څه بل کوي دا څه وخت راشي زه امامتي کولای شم زه خطیبت کولای شم زه مدرسي کولای شم دا زما سند دا یو مثال شو وجواز طلب الولایت دان کې چې مال حکومت راته اذا كان الطالب من يقدر اقامه العدل چې طالب طاقت لري د انصاف و اجراء احکام الشریعه او کله ظالم او کافر نو ورسل شي نو پدې ځکه نوري مسله راوتی طلب او بیا شان دغه هدایت مستره رواد قضا قبل اول د حاجی بادشاہ هم او د ظالم نه هم انت ظالم نه جائر دی نو که جائر ظالم کې له څه فرق کوي ما یو تاسو چې هدايت راوړي او په هدايت وګوري او لپاسه ګوري پلان ګوري شان ګوري او کله کله مطالبه واجب وي اذا توقف على ولايته اقامه واجب مثلا چې دا په طلاق باندې واجب کې شي بل نه او دې متعين واپس هي بخاري مسلم عبد الرحمن بن سمره لا يا عبد الرحمن لا تكي مرتا حکومت ماخلا او بیا دا حکومت ولا غستو انما كان للقيام وهو اهم لکه دا امور د حکومت کې دا ډېر اهم زمانه قحط وا د دې په غیر کار کې ډېر شو د دې وجه دا نو پنځه مصفحات د معنی جلد دا چې کوم څه وکړه کوم صفای نو قیجید دی الله کوم صفای بیا روان دی په دلسال سرید و ذات الملوک هو ذل الملک امره واقام العبد مصر الى شری او بیا په روایت راځي چې خلق ایمان او غستو مر غلامان او غستو سړي او غستو خو دې دا وخت دا جایز او بیا وته هو خلق چې خلق مسلمان شي اتباع والله اعلم وكذلك هم تقسم في مكنا ليوسف قراركم يوسف الاسلام تا فاسمك هذا مصر یتبعو ټکانه به نیولا آرام به قومي دا دې څنګه خیته وشا چې کوم کې تکلا د کوڅې حکومت کې دلته کې الته کې نصیب رحمتنا رسول خپل رحمت خپل دنیا کې له حکومت ته کمال دی من نشاء او شاک من غوي دې په حکمت دی او نه ځای کو ثواب د عمل کوونکو قیامت ټول ورکو دنیا ورکو قیامت ورکو اوس کم یو خلک دنیا خلک تر اخر ولا اجر اختی خامخا مزدوری د اخر بدل د اخر تر ثواب ده ولا رفار ده دی دا یو ول مظهر ده ولې د مظهر خیر لهم لا غیر خیر من ابو وکان یتقون ځان ساتل ده ټول آیت کې اشاره شولا یوسف علیه السلام دنیا مې راځلا اخرت ته هم مې راځو کله کله چې موایو بادشاہي مختلف هم پیغمبران کولې شي نو دا آیات پکې سمس ځکه چې په کنعان او مصر کې قحط شروع شو په دخل والے دنه شو په دماني په دې حکومت کې راځي فعرفه و په جندل جو هم هغي لره ولې په جندل ځکه د پوهه سیوا ده د علم سیوا ده یو دویم دې چې کوم وخت جاګنه هم کشر الکو او غي مشران او غي مشران کې فرق نه راغله او په دې کې فرق راغله اوس مشر شوی بل د دوی همت او قصد او چې داخله پیژنه ما څوک دا او دا خیال دی ورزي ځکه چې ذالک تعیب ویا خو په دل غلو اسوګ یې خپل ځان نسبت کړی هم دا تنکی لیکن دی دا قول ټیک دی وهم دیچو له د پاره ممکن ناشنا غنسو نو دا ولی چې زموږ یو ور دي او پلاټ مېن دی او دشل دی او ډیر زیات دی او په تحلیل کې حاصل دي سمه قسم خبرې کړې نو دا چې اغي لانه سالوه من زال المعتاد بالله فاعطهم ذلك او شرط ولا جو سرا ولي دي چې تاسو نشتري کمال دا چې روایت هم شته تاسو څوک چې تاسو د سوسانی دی دا خبره حکمت او بیا په باب کې د احبار دي وكلها مصرفه ټول قابل اعتبار دي خو دې د خو دې یا د شین په یو سر علامه محکاو الله د قران کې نقضي را الا ترى تاسو د علم فی کل ذکر کوم په معنی لره وانا خل مدین او زخه د مرچا ورکو تاسو دې استاد به مرچا ولر کړه او کوم کې تاسو آرام غم لرئ اجعلو ذاتو مگر سامان د دي فی حال په خپل پیټ بذا وقطعه واحد من بعد یو حصہ مال دا پورا شاغه خلک رسمي تجارت لپاره دلته مراد غ پیسې دي چې پکې رسټي او رحل چې پاسپورلې ما څنګه اچي نه تاسو یې رحل ما على ذلمکو وګرځوي سامان د دي ا پیسې چې مراوي پر حال کې دې شو ترور پیسې دغه به وی بیا وزرمون نه یا دا چې دا ته معلوم شي بادشاہ دې احسان کوم کې دوباره بلد من شي یا دا چې پر دې مال راوړل دا خبره شي واپس کول غواړي لعلهم يعرفون شهاد شو په جن دي لره سبو په جن دا سامان نه حق دا واپس کول وو په جن او بیا لعلهم يعرفون لکي يعرفونها دې پار کې به نه خلګو لازم کړو واپس شي خپل کړي لعلهم يرجعون ساجي واپس شي ځکه چې هلکه بدل امراکو سمون امراکو مبيعه امراکلا او یا د دې غټ احسان څه کېږي شي یا واپس کیږي ځکه چې دا شی لوړ دی پر دې شی واپس کول غواړي چې واپس وکړه تا به اې پلارا بل څه زمونه آینده لپاره پیمانه نو ولې کوم سرور زمون چې خالص ستاسو زمون وو دې کنه استاد بګری نقل چې د پاره پیمانه وکړي امون د لپاره خیال ساتون حافظون ايصيبه مکرو دا دروازه د عذرونو باندې چې بیا څه فرق نه ونشي په بعض روایتو کې د تراجی دا په سلامت او کمزور غون د طالب باندې خپ خپش هل امنکم علی ایا اعتمادکم پتا سمانی ان لا امنکم اعتماد لكم علیه دل مبارکی الا کما انتکم مگر تاسو ته ما چې مکو علاقی دغه په تاسو په خامه سره قسمونه کړی و دي د یوسف علی السلام بارکی هغه هم څوک نو زه اعتماد نکوم په دمانه مگر هغه شانتي من قبل صلی الله علیه وسلم الله خشبا کوي ډیر مهربان دی هغه په خپل حفاظت کې ساتي او د مصیبت الله چې هغه د الله شي او د دې الله شي ولما فتحو متاع هر کې ور خپل خپل سامان خپل بیا وی راغی بو چې متاع څه وي چې سره په پیدا کړی مراد نه طعام سامان اوس ورته وجوي ذاتون دې موږ هغه سامان هغه سامان رد دې دې واپس کړی شو په طریقې د احسان باندې هذه ذاتنا دقل استعمال زمور تلهم تو پښه ولني وهنا بیاج بو خپل اهل لپاره نجلب لهم البيرا يسلو طعام يمتار الانسان يجو دی وطن نه بل توري مو خپل وطن کې بیاج وای غنم بیا براو په هبات ور خپل ورکو چې مواله کړل وانا زاد زیاته کو د پوجا باندې کله به یو پیمانه د خو د یو د یو خدای زیات چل په چل نور کې او دا زموږ سره کوم سامان دی ذالک دا خو ځکه سامان دی زمان قحط ته دا ختم شي یا دا یو پیمانه د اخرى اورل چې دي دا په بادشاہ باندې آسان دي هغه تګران نه کوي قال لم سمعكم ذلك مستغفرا بعد العاين عاين تملكم ماجر المدامه پس تاغن چې ما تاسو له وخت بدل دي نیمه حتی تؤتوني راځو کې تاسو ماته موثق من الله کلک وعده طرف د الله موثق یعنی مستر دی په معنا د میثاق کلک وعده مراد نه قسم لتأتونني من خامخ بتاس ورکوي په دومان دي په ټول اوقات دي الا يحاط بكم مگر الا تفتاسو من جيرا واچولې شي چاپیر نه ان هر قسم مصیبت راشي نه هلاک شي نو الا فی وقت ای احادلکم نو ظرف زمان کې رشي اسو کو دا ظرف نه دی بلکې علت دی دا ولې بلې خامخا په هر وخت دا وخت کې اندر په وخت حاتی کې یا را ولې به په هر وخت زمان دي مگر دا ولې حاتی نه کنه ولې تاسو جوړ شوي او هلاک شوي فلما اتوا مسكم هر څه ته وګورئ دی دتا کله چې وعده دي الله په نوم قسم قال ان الله على ما نقول وكي الله په هغه چې مستوي غوا مطلع رقيب فإن الموكل لم يباقي يحفظ وكيل معنی کار اوس پر شي دین خبردار اوس پلان لګي خیر خواني لټه کنه خیر نصیحت کې یا بني لا تقول سره بچو مدن لګي دغه نصر تا ان بعد واحدين دی دروازه ولو ورته مخکې خو دې راغلي وو مېلمانه چانه بل څوک اوس خو دې راغله په عزت او قدر اوس خلک وراشي لکه دا خو د بادشاه سره غږ قلم لري یو خلک وایي مخالفت کوي او خبره څوک وایي مخکې خدا نه کار جارونه دي اوس دا کار شي کوي د نظر د سترګو مسله وکړي شي دواړه وجه خرجتها بأهل مثل من الزلفاء والكرام في المدينة تكون غير عند الملك فكانوا مدنة لا يعاد وجوز يخبه نعيش بهذه المكان نو دا پکې یو بل بحث د سترګو په نظر باندې بیا بحث وکړي شته نشته دي وادخلوا ورنمس من ابواب تفرقها لمختلف دروات النص دې دروازه مت کوشي څوک لګره خالي لپاره ځان دروازي وما اغني عنكم نشم بد کول استاسنا لا انفقكم ولا اذاتكم بتكبير لله تعالى فضل الله شيء سو ولو الحكم الا لله ذکر حکم او فیصله خدا الله عليه توکلت په دې رب اعتماد دې او په دې اعتماد کې اعتماد دې مخکې ما یو خپل خبر کړو یو ته حکم تکوینی وای یو ته حکم تشریعی وای تشریعی معنی امر چې مشروع دی دا بسوک کوي الله یوسف علی السلام خبره للحكم الا لله هغه حکم سوسو تشریعی او دویم د حکم تکمیلی چې په دنیا کې مرګ او ژوند او غیر څه کوي الله نو دلته دا ما الحكم مطلقا لا يشارك احد الا ولا يمنش سبحان الله توکلت فی کل ما آتی به وذر چې کوم کوم او پردم په دې کې دلالت ته چې اسباب لټوم دا توقیت او کول ته نقصان نشي دلالت نه ترتیب اسباب غیر مخالف التوکیل بالتوکل فی الخبر یقلها وتوکل یو سره راځي یا رسول الله خو یاد اولاد ده وې تړم او په الله وسپارم اکه نه وې سپارم ای وې تړا وې سپارم دلته د مسباب رسول په یو دروازه باندې ورځي په مختلفو ورشي آیت مات په الله دی نه اعتماد چې په الله انده کړې هو کنه چې پرې کړو سپوشو اسباب بلته او اعتماد په اسبابو نه کنه مخکې ته ما یو ځل تر کې یو د اشری مذهب دی یا اسباب کو هیڅ نشته دي طاقت پکشته تا چې خو کار الله وکړو نو د څه ونه کړو خو عادت د الله د اسباب ولته نو الله د خپل طرفنا مسبب پیدا کړي دیم مطلب دی د ماتوریدي دغه څو دواړه متکلمین دي د علم کلام امامان دي او اسباب کې تاثیر شته او رومانی وایي په دې کې سلف او خلف قائل دي دا مطلب دی د ماتوریدی دغه څو دواړه متکلمین دي د علم کلام امامان دي او اسباب کې تاثیر شته او رومانی وایي په دې کې سلف او خلف قائل دي او دلایل تقریبا 1000 دي کله به اثر نه کوي چې الله غواړي مکه د دې وجنا د ابن قیم کلام به شو اللهم اني اعوذ بالعجز والكسل اجمل اسباب نه کسل طاقت په استعمال نه دعا وکړه یو د فلسفیانو مذهب دی فلسفیانو یې د دې سبب او د مصطفی مجلس تعلق دی چې دا ختمي جنم نو مؤثر هم دي خلاف الشرع او بندي الى اثر نه لکه خلاف للمعتوب بس خام خالص او چې دا وته ومني بیا به سکی کی بیا معجزې او کرامات نه مانی کته هم خبردار ده دریاب بسړی لازم منوري دا بسړی دریاب ولاد دی دا چا جوړ دی ور بل د مسله سي دي ور خو ځل کوي کنه نو دې په نتیجه کې وګڼل شي دا د فلسفيان وسه او که الله غواړي چې کار دې کې اسباب پیدا کړي چې اسباب پیدا هوږي به کړي لیکن متکلمین موږ په خا مولیان تقسیمول کنه چې کله موږ کتابونه سلم ویل نه پاوه موږ مولیان څلور قسم دي یو عالم دی چې هغه په دلایل باندې اثبات کوي یو عالم دی چې هغه په خپل کشفونه باندې په سنت کې زماله قبل ګرځي کشف یا دا څلور دوه دلایل دا وګورئ یو وی د حکم اسماني لحاظ بساتم دلایل عقلیه په کومه خو د احکام شرعیه لحاظ بساتم قران سنت ته وګورئ متکلم ابل یې ته پکې مګوره دا صوفي مشای ابو جارا وي چې پسینه وي مشه ده کومه پسینه مشراقي وي د احکام شرعي له هاذ مسا ته چې پسینه کې تراوي خو کو بزوا دا مو ورته قران سره سوي او صوفيان وي د دې له هاذ بکړي چې دا وسوسه بار تقدیرو نو د فلسفيان مطالبه کوي اسباب مؤثر غني حقیقتا او موږ مؤثر نه غنو په دې یاد سره اثر نشته یا شیخ د الله مشقان موقوف امر د حج شفقت مینا او محبت پر یعقوب کی قضاحت سر ته ورسو وانه لذو علم او د خاون د نور علم دی اول لما علمنا او دک چې موږ دعا کړې دي لما علمنا ال تعلیم نه یې دعا لكن اکثر خلقو نفوی وسنفوی سر القدر د تقدیر لازم خبر نه او ځان دې چې انه یمین حذر سره ځان بچي دا الله په سلام سره بچي دې چې الله ته دې شي ویلې د بیا په تقدیر مسله ته وکړه دا یو تقدر وای یو تقضا وای یو علم وای بس روان شو نو قدر تابع د قضا دی او قضا تابع د علم دی علم تابع د معلوم دی او تابع ما هو ذل له الى اخره په خبره کوم ځل ته نقل خیر یو پیغمبر د پیغمبرانو دی پریخو د اسباب نکوم کدا چې قیامت پورې کنه او سمون نه کوي مال ورکوا روړې اندر کومه اتريد ان تواكل اسباب سات خيال دې نو ما اسباب واصل کې دسي بغیر دې اډوړې در کوم ګر په دې پوښت نه ذات ونګي چې په الله نه اعتماد دې او اسباب ته ساجت دې اسباب څه کوي تکشوا ولما دخل ولا يوسف آوائي زن نشکو يوسف عليه السلام ماني نو آوا زمي کرو إليه زان تأخاو خبر فور دينامي دلته مفسرین چې روز راوستو بادشاہ ته مخامخ کړو چې لازم روز او پلار دې خط احسنتم واسرتم او زما سره به دې ډیر څه قدر یو مې او پلار خط یوسف په نور اسلام مدعو وبلغ ملک مصر سلامي وقولوا پلار زم دعاګان کې ترتا او ستاد عمل شکریا ادا کړي او دلته روان دی روان دی روان دی اخر کې فبقى يوسف وقام اليه وعانقه وتعرف اليه يوسف عليه السلام پورته شو یې خپل ورته غاری یو لمر کړی ځان ورته خوستاو دا عانقه څه کلمه دې کې مولانا سوف محمد څخه خبره کوم معانقه نشته په اسلام کې تیشی کتابونو کې موږ اوس تبین اته دا خبرې په دې کې وایي في رحل وحي تسامان دو في قاية وي امخلق سواء الملك ومراضي وإذا يلوخه بادشاہ پر اسکل کول طعام به تر په ونه کېدو او په دې کې د حیوان ته مسکل او دا کار ظاهر کو شاو کو یوسف جعل خود پر نه غرض لیکن چونکی بادشاہ دی معلومی چې بادشاہ کار په خپل نه کوي شاته دی ثم ازل مواد اواز کو یو اواز کون کی نادا مسمعون یا نادا منادی بعد خلک کوئی اواز کو اورون او د موازین ما اواز کوي چې مو یې عرب د سینه وي چې ودرې دی ودرې دی چې ودرې په خپل ودرې دی څنګه بیا چې جواب کې کشاف له خدای چې اواز کو اواز کوي بیا هغه څه چې دغه د شان نه اواز کول دي نو اواز وکړو عملا وفعلا هغه څه چې دغه د شان نه اواز کول دي د سینه چې اواز کو اواز کوي عملا